او دا صورت لس باب او نهم باب شروع د آیت نمبر 67 نا پدې کې پنځه تبلیغي مسلې وي د تبلیغ پنځه اصول او طریقې کار خوده بیا ور سره دا يهودو رد کو د شرک ځکه چې دی پینزو تبلیغی مسلو کې یو مسله د توحید او رد شرک او زجرونه تخویفات ورکړل خلکو له چې دعوت تبلیغ نه کوي مسله نه بیانای او دا غي په زمن کې بشارت باز نصارو تا چې پای کې داسې خلک ویشته دی چې آی کې نرمي ده او داغي وجه ویلی و وجه دادا ذالک بان منهم قسیسین و رهبان وانهم لا یستكبرون تکبر بکی نشتا طلبگار د حق دی دنیا پرس ندی دنیا پر خستون کی دی نو داسې صفات والا خلق د الله د دې کتاب او توحید نه متاثر کیږي او ایمان وروړي د دې برعکس يهودو کې طلبګار د حق نو ای کې روحبان نو بلکې هغه دنیا پرست متکبرو زکا اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود اوس د دې دغه طلبګاری د حق او عدم تکبر باندې مثال او نمونه خي طلبګار دي استکبار پکې نشته نو ایزا سمعو ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم قران ووري نو سترګونه اوخ کې رواني او دغه حق قران مني واذا سمعوا کله چې دوی ووري ما کتاب انزل الى الرسول چې نازل شوی دی پیغمبر ته نو ترا اعینهم تبینی د دوی سترګې تفیز من الدم چې داربا وخی من الدم د اوخ کنا د اوښکو نه دارې وي یعنی اوښکې تویی ولی مما د دی وجه عرفو چې دی او پیجند من الحق حق حق او پیجند دا وی لکه نجاشی بادشاہ د حبشو نجاشی بادشاہ د حبشو حبشا هغه وخت کې دا ملکو افریقا نن سبا هغه علاقه او ایریا ته ایتوپیا وایي، ایتوپیا، موجوده نوم یې دی ایتوپیا، حبشه. نجاشي د هغه لقب و، ځکه د حبشې باچا ته به یې نجاشي ویل، لکه څنګه چې د روم، فارس هغې ته قیصر او قسرا ویل کېده، خپل نوم یې. داغه اسماو او جعفر تیار رضی الله تعالی عنہ چې کله دا غ دربار کې قران ولوس سورته مریم ویلو ناغه سترګې نوخ کې روانش ایمان راوړو نو داغه تذکرہ ده یا هرغه اهل کتاب چې هغه کې طلبګار د حق وی طلب د حق وی او استکبار ني قران اورینو ترا اعینهم تفیز من الدم سترګې اوخ کې تویي مم معرفو من الحق نجاشی هم چې کله قران وره سترګو نو کیم لاړې او دی وی چې قران د عیسی علی السلام باره کې سویل دي هو به هو عیسی علی السلام دغه سره او دا اولنې سړی دی چې د د صحابه کرامو د عظمت قانون سازی کړي ده دنیا کې د صحابه کرامو بارکه قانون سازی د اول کړي وه من سبکم غرم تاسو ته که چا بد ردی وی کنزلی وکړل پاغه به جرمانه وی دو روپے جرمانه مقرر کړي وا چا اصحاب رسول ته بد ردوي نو دا جرمانه باغستل کیږي او دغه مسلمان لبه ورکړي کیږي نو دا ولنې سړی دی چې د صحابه کرامو د دفاع او د عظمت قانون سازی کړي یقولون قران ووري نو یقولون وی ربنا زمون ربا مننا مونږ ایمان وروړه دې فاکتبنا مونږ اولی کې ما شاهدین سره دا گوی کوونکو نه د توحید یعنی موحدینو کې شمیر کې یا من الشاهدین من الشاهدین د ګویی کوونکو نه سره د امت محمد صلی الله علیه وسلم وما لنا دا سوال د یو جواب الکا پلار نیکه زوړ دینم پرې خو نو جواب وما لنا سدی مونږ لرا سعو زر دې مونږ لا لا نؤمنو بالله چې ایمان بنروړو په الله وما جانا من الحق او ایمان بنروړو په هغه کتاب چې راغله مونږ ته کوم حق ونطمع او ولې به تمه نه لرو ان يدخلنا چې داخل به کړي موږ لره ربنا زموږ رب مع القوم الصالحين دا قوم نیکانو سره موږ لوجه سره چې ایمان رونړو او ولې د الله نه د الله د رحمت تمو نه لرو فاصابهم الله نو بدل ورکړه الله دیتا بما قالو فسبب داغه چې دیوې د چې سوې داغه په سبب ور الله بدل ورک دا وینا صرف د خلی نه دا چې په خلی وې بلکې عقیده ساتل دي دلته قول په معنی د عقیده ده نو دا شو فاصابهم الله بدل ورکړه دوی ته الله بما قالو په سبب دا عقیده د دوی چې ویلې وا په سبب دا عقیده چې وی وی سه بدل ورکړه جنات اند جنتونو تجری من تحت الانهار چې روان به اعلان دونو د دینه نهرونه خالدین فی همیشه به پدې کې وذالک جزاء المحسنین او دا بدله د موحدینو دا تخفیف اخروی منکرینو له والذین کسان کفرو چې کفر کړي د وکذبوا بیااتنا دروغجن ګڼلی زموږ آیاتونه اولای کدا کسان اصحاب الجحیم دادی جهنميان د دې ځای جهنم دی توحید او ایمان یا ای الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا دا اخیری لسم ایسا د دې آیت نمبر 87 نه تر اخره په دې کې عمره مسائل اربعه کم چې د صورت ابتدا کې اول باب کې دا اعاده ده صورت ختمي نو بیا د هلو حرمت مسله وروړي یا ای الذین آمنوا ایمان والو لا تحرموا تاسو محرم او پزان طیبات ما حل الله لكم پاک حلال هغه چې الله حلال کړی تاسو ته ولا تعتدو زیاته مکوي یعنی د ځان نه حرام ما جوړوي ان الله بشک الله لا يحب المعتدين نخو خي زیاتی کوونکی بلکې وکلو کلو خریمنه حلال وګڼه چه د الله حلال په ځان مه حراموئ آن که تاسو قسم کړي چې دا حلال بنې استعمالوم نو قسم مات کو دا حلال استعمال قسم دې د پاره مناسبت مو وي او دا شی کله کله سړی قسم وخوري کان نو قسم مات کا خدا الله حلال حلال نبی علیہ السلام قسم کړي نو امهات المؤمنین غا سوره تحریم کې واقع راځي شات د غبینو غا شربت به زینب رضی الله عنها کرس کا نو المؤمنین عائشه رضی الله عنها او حفصه رضی الله عنها په لو کې مشوره کړې و پیغمبر ته ویلو نو نبی علیہ السلام متوي زبیا به نسکم ناغه بیا سوره تحریم کی وی تحلت ایمانکم دا قسم دا ختمولو د پاره الله رب العزت او د پاره قانون را لېګلې کفاره ورک دارنګ یو موقع باندې تبوک په موقع ابو موسی شری زلان هوی بخاری کی راضی مغازیو کی چې مونږ را لومون وتو یا شعرینو مونږ لا سورلی راکا نبی علیہ السلام س غوسه پس بل خبره باندې و امام موقع نه پیجندا د غصه په حالت کې او ما وته رسول الله مونږ لو خان رانو سو غصه او سو خان نو قسم دې نه در کوم قسم یې وخوړ خو بیا خپم رالو چې دا خو مونږ جهاد نه بوس پاتیش دیو جن د خبره موقع ته وګوره چې دا موقع د خبره ده کنه دا زما خیال نو هغه موقع نه و ځکه چې پیغمبر نه د مطالبه داسې وخت کې بګاره چې موقع پیغمبر طبیعت برابرۍ او هغه وسو ما وته مونږ لو خان را قسم وک بیا روست را پسې کسرولې چې ورشاغي داواز نو خان را کړل نو چې روان شو موږ یې ردا خو خو خبره نه ده جوړې پیغمبر نه قسم یې ورده نو قسم خړلې موږ لرا نو ورپسې واپس راغ یا رسول الله تا قسم خړلې ویا زه چې کله یو شي نه قسم خورم او داغه مقابل کې هغه بل پهلو بل طرف ما ته د خیر خکاری نو کفاره ورکم او قسم مات کم مطلب دا به دا قسم کفاره ورک نیوه نه دلته مراد کفاره ده نیسی تاسو په کفاره سره بما پا قسم عقدتم الایمان چې قص کړی تاسو د قسمونو کم قسم قصدن شوه ده لغو نه ده نو پای باندې مؤاخذه شتا دنیا کې کفاره دینه مراد دلته ایمینی منقده ده فکفارته پس کفاره د دې تا معاشره مساکین خوراک ورکول دي له مسکینانو ته من اوس اوسته ما تو تیمون درمیانا خوراک تو تیمون چې تاسو خره اهلی کوم په خپل اهل عیال او کسوتوم یا دوی له جامه کپڑا ورکول دي مسکین له او تحریر رقبه یا آزادول دي د سټ غلام کفاره ده یا لس مسکینانو له خوراک ورکا درمیانا خوراک دو ټیمه خوراک او یا دوی له جامه ورکا لس کسانو له جامې نه مراد پوره جوړه نه ده بلکې یو شی لکه مثلا داسې کپڑا چې یا تی کمیز جوړیږي یا تی پرتوګ لکه وخت کې بس دو صادر وکړ یو صادر نه لنګ او بل صادر نه صادر راتاول نو بس دومره او تحریر رقبه یا غلام آزادول په دې دریوانو کې اختیار دې کم کې فمن لم یجد سوق چینمومی طاقت د دقه یعنی غلام نشتا جامه نشتا خوراک یلی مالی طاقت نشتا مالی مالی کفاره نشي ورکوله فمن لم یجد سوچ طاقت نه لري د مالی کفارین نو فصيام ثلاثه ايام لازم دي پي روجي درې ورځې درې ورځې روجي دي ونيسي دغه ګيټ بند کړي لکه ذالک کفاره ایمانکم دا کفاره د قسمونو تاسو د اذا حلفتم کله چې تاسو قسم خړلی په قسم خړلو کفاره که په قسم ماتولی دا سره ساتنه کوه د خپل قسم یعنی بلا ضرورت قسمونه مخره ځان ساته د بلا ضرورت قسم نه اسه قسم مخره بلا ضرورت یا واحفظ ایمانکم حفاظت کوي د خپل قسمونو قسم خړلې ده نو بیا کوشش کوي چې قسم بلا ضرورت مه ماتوه سر ته ورسوه چې جایز وي کذالک همدارنګ یبین الله بیانوي الله لکم تاسو ته آیاتي خپل احکام لعلکم دې د پاره تشکرون چې شکر وباسه او عمل په وکه یا ایو الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام دا د هل حرمت مسله ونه دلته تحریمات الله او نظر د غیر الله بیانې د الله تحریمات اوس کم دي تحلیلات خو بیان شو حلال ته حلال وایي یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انما الخمر والمیسر یقینا سکل د شراب والمیسر کول د جواره والانصاب او انصاب درګاهونه نسو جمع د نسو انصاب جمع انصاب درګاهونه چاته ویل کیږي هغه چې د الله نه سوی د غیر عبادت کیږي د عبادت د غیر الله شیخ الاسلام ابن تیمیه اقتضاء صراط المستقیم کې وای دا کتاب دی کل ما ينصب ليعبد من دون الله انساب هر غشی ته وای چې نسب کړی شوی د الله نه سوا د عبادت د پار مجالس الابرار کې وای اتلسم مجلس کې کل ما نصب و عبد من دون الله کل ما نصب و عبد من دون الله من شجرن او حجر او قبر د الله نه سیوا هر هغه شی چې هغه نسب شوی او د هغه د الله نه سیوا عبادت کیږي کاغه ونی کاغه کانه غټي او قبر نه او قبري ټول د انصاف حکم کې راځي نو مونږه حاصل معنا وکړه درګونه ایمان والو یقینا سکل د شرابو کول د جواره ولنصاب او درګونه ول ازلام او ازلام په غش باندې قسمت معلومول پال اچول رجس من عمل الشیطان دا گندگی د عمل د شیطان نه ده دا ګندګي ده او عمل د شیطان دی یعنی د شیطان په وسوسه سره دا کیږي نو فشتنی وو ځان دی او ساته لعلکم دې د بار تفلحون چې کامیاب شې نو دا تحریمات الله شو کنه او وسره نظر د غیر الله اشاره شو انصاب ول انصاب څه مطلب درګونه د عبادت یا دا مانو کا نظر د غیر الله باندې رد شي نو دا سه معنی بکې ويصدکم عن ذکر الله او بل نقصان يې دا دی چې واړی تاسو د الله د ذکر نه وان الصلاه او د مانځه نه قرآن او د الله یاد نه هم غافل کړي مانځه نه هم غافل کړي ځکه شراب او جوارې سره بیا مونځ چرته کړي فهل انتم منتهون نو آیا تاسو منی کیدون کیه ان یا منی شه دلته استفهام طلبی ده دته استفهام طلبی وای په معنا د امر فهل انتم مسلمون کیدون کیه ان منی شه نه عمل پې وکړي. فاعلمو، پوه شئ، انما علی رسولنا البلاغ المبین، زموږ پر رسول رسول دي ښکاره او ستاسو دی عمل، لیس علی الذین آمنو، دا جواب د اعتراض، چې دا تر اوسه چې موږ خوړل څښل هغې سره به څه کوو، زمانه جاهلیت شرک دا نذرانې شکرانې دا شیونه خو موږ خوړلي څښلي دي او شراب. خو شرط دا دی اذا متقو کله چې دوی ته اوس آینده کې مزان ساتي مخکې اسکلو ایمان راوړو او تمام شو خو شرط دا دی اذا متقو چې آینده کې امتزان ساتي و امنو وعمل الصالحات او ایمان راوړي او عملو کې نیک ایمان او عمل صالح نه مراد استقامت په دې ایمان او عمل صالح باندې مستقیم ولاړیوس استقامت هم بکی او ثم تقو بیا ځانو ساتي آینده کم وامنو ایمان وروړي ثم تقو بیا تقوا اختیار کی واحسنو نیکیو کی او الله والا يحب المحسنین خو خینیکان دا خو لفظي ترجمه وا خو ظاهر کې وګوره ورکه دا سه تکرار غون تخکاری اتقوا اتقوا امنو امنو ثم اتقوا واحسنو نو لګول غواړي د لګولو د پاره با داو کې چې دغه تحریمات سلور دي کنه او پکې ولګي نو تکرار به ختم شي او ثم اتقوا د اوس لګوا ثم اتقوا بیا ځان وساتی د تحریمات د غیر الله نه و امنو ایمان وروړي په تحریمات د الله ثم اتقوا بیا ځان وساتی د نظر د غیر الله نه و احسنو نیکیو کی نظر د الله پوره کی ختم شو تکرار وښوي دغه فرق بیا وره دلته اوس بیا تحریمات د الله او تعظیم د شاعر الله د الله حرام او ته حرام وایو د الله د معظماتم خیال وساته معظمات د الله دای تعظیم وکي یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا یبلونکم الله خامخ آزمائش وکي پتا سبحان دی الله بشین په یو شی سره من اسوید د اخکار نه د اخکار دا یو امتحان دی چې ته حالت احرام کې یا حرم کې نو دا ښکار در باندې امتحان دی تنالوه چې رسی اغه ته ایدیکم ساسو لاسونه ورما حکم او ساسو نیزه نیزه دی وترسی والي شي په ښکار دی لاس دی وترشي نیوي نیوي شي نو د امتحان شو لکه بنی اسرائیل باندې رانغه چه د خالی په ورځ به وی ښکار نه کوي او بیا هغه میان شرعن ښکار راتل الله وی ورګه ګورو چې سکي دقه سي الله وی امتحان پتا سوم ده حالت احرام او حرم کې به ښکار د لاس دلان دي خو الله ګوري چې تخکار کې کنه کې د الله حکم منی کنه نو دا ښکار په حالت احرام کې نه کول دا سری ها تحریمات الله دي کنه الله تحریمات نه ځان دوس دا الله ول امتحان کوي ویلی عالم الله دې د پاره چې ښکارا کی الله منا غسو کی خافو چیریږي دا الله نه بل غیب پنا دی دا دا خلق الله ښکارا کول غواړي چې الله پنا دی د باندې فمن اعتدا بعد ذالک سوک چې زیاتیو کې د دې بیان نه بعدم فله د لپاره عذاب نه عذاب د علیم درناک یا ای الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم د تحریمات الله معظمات الله د بیان په ضمن کې د اخکار خبره وکړه اخکار باندې کې خوش کې یو سړی وک نو سبي اخکار کړي دي نو د دې اخکار کفاره د دې جنایت کفاره ښیي. کفاره یې څه ده؟ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقتلوا الصید تاسو مه وژنئ ښکار وانتم حرم په داسې حال کې چې احرام کیئ ما ومن قتله چا چې ووجه دا ښکار منکم تاسو نه متعمدا قصدا عمدا قصدا عمدا دا ووجلی شو دلته قران قید لګولې ده د متعمدن دا اعلی مرتبه خیخه دا مطلب کا قصدن مدنی اوم په دې جنایت کفاره ده او که خطا انی هم پښتا هغه حدیث نه معلومه ده حدیث کې خطا ان امر غلې ده خو قران هغه اعلی صورت ذکر کو حدیث ادنا ذکر کړي ده نه دواړه متعمدن قصدن مدن فجزاؤن اے فعلیه جزاؤن په د باندې سزا او جزا د مسلمه په شان دا قتل چې د وجل دی من النعام د ډنګر او ساروینا کم ساروی وجل دی د اغه مثل باور کوي خو مثل یې سره مثل مانوي دی ځکه مثل سوري دی کې نشته ولی یو ګډ د بل ګډ مثل سوري دی نه نه کنه تفاوت ته ورکی دا هغه اشیاء نه ده چې د کیسي مساوات او عدل او برابر واري غنم د غنم مثلی سوري ده خو ګډ پیسه د بل ګډ پیسه مثلی سوري نه ده نو لہذا دلته مثل نه سمرات ده زموږ د احناف ونیز هغه مثلی مانوي منی قیمت قیمت دی ورکی یحکم به فیصله بکی پدی زوا عدلن دوا اعتماد والا کسان منکم ساسونا اعتمادیان ای بووی چاو الکه دا د دونه قیمت دی ا قیمت سره بس کوي دغه قیمت باندې به بل ساروي والی او هغه بیت الله تولیږي حرم ته وی هدین دا به پیش کوي په داسې حال کې هدین حال په داسې حال کې چې دا هدیه به بالغ الکعبه رسون کی کعبه تا کعبه ته بدا رسي یعنی مراد ته کعبه نه حدود حرم دي حدود حرم کې بدا ذبح کولیش او کفارتون یا کفاره ور کولی تا مساکینا تو عام مسکینانو ته مسکینانو ته یا طعام یا ته کم قیمت جوړ شي زنګلی ساروی مثلا زنګلی سارانه ګډه چيله وجلې وا اوس دای قیمت دوا عادلانو توې کو الکه دا به د 15 زروي مثلا نو په هغه پنځه زره به بل څاروی والي او به کعبې یعنی حدود حرم ته ولیږي یا او کفارتون طعام مساکینا یا د کفاره ورکي طعام مسکینانو ته د دې پنځو زر روپو نه به فدیه جوړې کی کومه فدیه نصف سا نصف سا برابر نصف سا لکه څنګه چې دا سرسایه او فدیه هغه چې سونم مثلا د دې 15 زرونه جوړ شي نو هغه مر مسکینانو لده یو یو فدیه وري او عدل ذالک یا برابر د دې طعام سیامن رو جنی ولدی مثلا دا 15 زرونه یعنی بل فرض زا دا سیبو وایو چې یو شل فدیه ته جوړ شي نو یا د شل فدیه ورکی او کو فدیه ته شل دا قیمت نه جوړې دی او د دې په ځای باندې د دوس نشته روجونی سی نو شل روجی دیونی سی چې سونه فدیه سیامن لیذوق دی د پاره لیذوق دی د پاره چې اوس کی وبال امره انجام او سزا د خپل کار د حرم خیال نه دی ساتره نو دی وجنه داغي انجام او سزا بش عف الله وما سلام الله معافی کړی دا داغه سنه سلف چې مخ کې تیر شوی دی مخ کې کم شوی شوی آینده به د خیال سات ومن عاد سوق چرو ګرځید د دې حکم نه خبر شو بیا مخکار کوي نو فینتقم الله منه الله به بدل والی ددنا سزا به ورکي او الله زور اور او خاوند بدله غستو ده او هل لکم سید البحر و طعامه دوس تحلیلات د الله د حرم د وجه نه ښکار حرام خو هغه کار دا اوچو اوس د دریاب ښکار جایز حالت احرام کې حرم کې یا حالت احرام کې د اوچ ښکار منو اوس کې وسړی حالت احرام کې د سمندر کې دی سمندري ښکار کوي جایز دی ځکه سمندري لارې به دوی استعمالولې حج له چې به تله راتلل نو حل لکم صید البحر حلال کړی شوی ستاسو د پاره ښکار د دریاب و طعامه او د هغې بحر هغه خوراک خوراک نه مراد هم دغه صید دی متاع لکم دا فایده د ستاسو د پاره ولی سیاره او د پاره د عام مسافرو تاسو احرام والا ولهم فایده د عام مسافرو لپاره فایده سمندر کې سفر کوي نو سمندري ښکار کولی شي خو دلته وایي سید البحر و طعامه یو شینو فرق دی دا سید البحر کله دای چې دا دا د بحر ښکار خلک صرف خوراک نه کوي نورو مفادو د نورو فائدو د پارم کوي سمندري شي نه نیسی خکاری ا د خوراک نی خو نور فائدې ته دي مثلا سمندر کې سیپې دي چنجه غوندي داسې کنه هغه سیپیانی ای کې ملغلری هغه خکار کوي او خلک نو خوري پای کې خو بیا ملغلری دي هغه ملغلری تر وباسي یا داسې بل زناور دی چې مثلا زمون پنيز باندې هغه خوراک د پاره حلال نه دی خو بلې فائدې د پاره ونیول شي دوایانو کې استعمالیږي سرمنې اخلي فائدہ کې راولي وطعامه بیا غ خاص مایه ده چې د خوراک د پاره ده نو دا متاع لکم علی سیاره وحرم علیکم او حرام کړی شوی پتا سبانه سید البر خکار د و چې مادوم تم حرما تر سوچ همیشه یې په احرام کې او اتق الله یری د الله نه الذی غل الیه تو شرون چې الله ته جمع کول شي نو خلاف مکوي جعل الله الكعب کعبه البيت الحرام قياما للناس دا نظر د الله او مغه سه معظمات د الله د الله د معظمات او خیال ساته او د الله نظرونه پوره کړي جعل الله الكعبه البيت ګرځول دي الله کعبه البيت الحرام چې کور د عزت ته دا البيت الحرام د عطف بیان نه د کعبه لپاره دا کعبه چې د عزت کور دی الله ګرځولې دی قیامه قیامه دا سبب د قیام لناس د خلکو د پاره سبب د قیام لناس قیام للناس دا د جعل د پاره مفعول ثانی دی کنه جلل الکعبه تا د مفعول اول او قیاما نه مفعول ثانی ګرځولې د الله کعبه چې د عزت کور دی قیاما سبب د قیام للناس د خلکو سبب د ژوند د خلکو قیام للناس پایداری د خلکو په دې سره به پایداری وي مطلب دا چې سو پورې دا کعبه شتا او د دې عبادت کیږي د الله نو دا خلق به دنیا کې باقی پاتی قیامت به نه راځي هغه تفسیر مدارک نقل کړی دی اوی لو ترکوه عامن لو ترکوه عاما لم ينظروا ولم يؤخروا که یو کالم دا خلق بلا عذر قصدن مدن دا الله دا کور پریدي نه طواف لرازي نه عمره لرازي نه حج لا نو لم ينظروا ولم يؤخروا بیا به دي ته مهلت هم نیو نه به رستو کړی شي بلکې قیامت برایي ولی دا بیت الله دا حرکت چې کوم دی دا حرکت تواب دا اصل د ټول کائنات روح دی څنګه چې سړی کې روحي جم دی نو سو پرې دا حرکت کائناتو کې شروع دی نو په دې کائناتو کې به روح وي کله دا او درې دا حرکت مستقل ارزي خودري مستقل او درې نو بس دا ساوه د عالم نو ته بس قیامت ته بیا نو ځکه قیام للناس قیاما للناس وشار الحرام او میاشت عزت منی ملا ګرځولی دی دا احترام کوي ول هدی او هدیم ول قلائد او نخدار ساروی ذالک دا دا د دې نظر او د تعظیم علت وای ذالک د دې دا تعظیم یا نظر د الله د دې لپاره مقرر دی لتعلمو چې پوه شي چې نه لا بشک الله یعلم پویږي ما په صبر چې په سماعت چې بر اسمانونو کې او ما فی الارض او هغه چې لاندې زمک کې دیوان الله بشک الله به کل شی علیم پر یو شی دی پوي څه مطلب دې شینو تعظیم یا د دې شینو خیال ساتل الله دې له مقرر کړی دی چې تاسو د الله د عالم الغیب کې دوه یقین پوښ ځکه چې تکلا د دې خلاف نه کې خو الله سره غني عالم الغیب غني په دې سره وي د علم غیب غا عقیده د الله په خولو د پاره د الله کوي علم او پوي شان الله بشک الله شدید العقاب سفر کون کې د عذاب دی وان الله بشک الله غفور رحیم بخون کې مهربان مال الرسولین نشته په پیغمبر باندې الا البلاغ دا خبره چې الله سخت عذاب والا دی نو عذاب بیا ولی نراوری وی ومال الرسول البلاغ پیغمبر تبلیغ کوي کنه تبلیغ چې سو پوری کیږي بیان کیږي نو عذاب ناراضي نشته ده په پیغمبر باندې الا البلاغ مگر رسول او الله لا يعلم بيګي ما په اسباني تبدونا وما تکتمون چې تاسو اخکارا کوي وغه چې تاسو پټوي قل لا يستوي الخبيث والطيب دا مخکې نظر د الله وو او معظمات د الله وو هدیه نظر د الله وو اوس رد په نظر د غیر الله قل وای ورته پیغمبر لا یسوی الخبیث و طیب نه برابر پلیت او پاک پلیت نظر د غیر الله دی پاک نظر د الله حلال دی ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر که تعجب کې چي تعالی را ډیرواله دغه پلیت یا اګر که پسند لګي تا ته ډېروالی د هغه پلیت، د هغه پلیت ډېروالی ده ته پسند لګي، څنګه؟ نظر د غیر الله دی، ښه مزېدار ګډی سور کړی دی، چرګی سور کړی دی، ښایسته حلوا او پیرني پخ کړی ده، سړي ورته زړه وشي، الله وایي که پسند هم لګي نو دا ده چې دغه خبیث دی، دا خبیث به نه خورې. فتقوا الله نو نظر د غیر الله ته خبيث وي د الله د طیب مقابله کی فتقوا الله نو سه خبيث نظر د غیر الله دی نو چې کوم سړی خبيث خوړه بسی خبيث وای نو چې دا خبيث خوري خو خبيث شو کنه ها لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك ولو عجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله د الله نه ویریږئ یا اولی الالباب خاوندانو د عقلونو لعلکم دې د پاره تفلحون چې کامیاب شي دا نظر غیر الله پر خوستل کامیابی ده یا ایو الذین آمنوا لا تصلوا عن اشیاء تبدلکم دا طریقه د آداب دې ته وی تعذیب للمؤمنین تعذیب للمؤمنین مؤمنانو ته آداب ورکړي غیر ضروری مسلې مچړې کله چې ضروری خبري شروع وي ضروري خبري شروع دي نو غير ضروري منځ کې مه راولئ ځکه وایي خروج د باس نه دا خروج د څه د ریحي کنه خروج د باس خروج د ریح دی څه مطلب باس نه باروزه نو دا داسې د ملامتیا او بد خبره ده لکه د سرینه چې ریح وزي نو ادب یې وخیو چی خروج د باس نه بنه کی اهم ضروری مسائلو په وخت کې با غیر اهم پر خوستل کیږي دا قانون مثلا دلته مسله د هل حرمت شروع ده او تبکه بل مسله راوایچه نه چې کومه مسله هم شروع ده بس هغه وخت ده د غیر هم بلی مسله مسله د هر امت شروع وا نظر غیر الله حرام ده تحریمات د غیر الله منی دي شرک ده دی وی په مانزه کې سو فرض دي الکه د مانزه د فرض خبري خونه دي د هل حرمت مسله ده نو دا ادب خولې شو دا اهم په موقع به غیر اهم سوال نه اوچته مقو پیجن ازو پیجن یا ایو الذین آمنوا ایمان والا ولا تسلوا عن اشیاء تپوس مکوي د لا یعنی شینو اشیاء من لا یعنی غیر اهم دا مطلب ان تبدلکم کخکار شتا او صداغي جواب درکړې شتا او صد جواب نو تاسو کوم خپب کی تاسو غیر ضروری ته بوسونه مکوي لا یعنی مکوي کې دې شي داغي جواب ملو شي پای خپشه سخه پښوي انجام او عاقبت به خني یا دا دا هغه سوال داسې تا کړی دی غلط اسنه چې دا غي جواب ستا د خفغان سبب جوړ شي یو موقع باندې نبی علی السلام بیان کو دی کې یو کسی رسول الله زه د چا زویم چا نه پیدا یم الکه مکه ودا سه سوال کو زه ته وی چې ته د خپل پلار نه د پلان کینو بیا خبر روانه شو کنه خپه بشي دا رنگ زما پلار جنت کې دی چې کو دوزخ کې دی الکه خپه کې کچر د جهنم کې جهنم کې بیا په خپه بس پرې د پټه خبره ده الله سره معاملې ده نو غیر ضروری خبره دای ته پو سره تاسو کوم بیا خپه کېږي او دا رنگ عام دین کې امدار چې لا یعنی خبرو ته پوسنی پکا زمونږ د خلکو دین سره تعلق نه او که د دین خبرې کوي نو بیا بلا یعنی فرض واجب عقیده اب پریدي او غیره هم خبرې ته پوس وکي شرک بکي او تپوس و د مکروه کوي دا مکروه څنګه ده دا خو مکروه ده دا شی حرامو کې مبتلا او مکروه غم به وسري دارنګ غیر اهم تپوسونه دا بنیادی ضروریات دین تپوس منه کوي ضروریات دین سری د اسلام بیسیک او بنیادی خبرې سری د تپوس نه کوي نه پاغه ځان خبره خو غیر اهم او ضروری به تپوسو کی د آدم ابراهیم علی السلام ګډ وخه چا خړلې او د نوح علی السلام کیشته سوچتا وا او د موسی علی السلام د مور سنومو دا الکه دا معلوم شي نو زموږ دین ایمان کې صرف زیادت راځي نه راځي کم شي کې زموږ د دین اضافه نه راځي د عقیده او د عمل دا غته پوسونو ضرورت نشته ځکه شریعت دا غینه چپم پاتې شي غیر ضروری دي ضرورت نشته ده دی یا نن سبا دا وګوره دا سیکولر لیبرل خلک ملحدین وغیرہ د دې خلکو ذهن کې دقه څه خبره اچي نو د خلکو توجه غیر ضروری ته کړې دا وهمې دي پریخې دي نو داسې قسمه ته پوسونه بکای نو د دې ملحدین او سیکولر لیبرال خلکو ته پوسونم اکثر دا لایانی خبرې غیر ضروری خبرو وي غیر ضروری براوالی یا به تاسو وان تسلوا عنها حين ينزل القران دا به تخی الله شتا کنه تاسو الله شتا نو دا غي بارکه خا هغه ورځ ما ته چاوي دا سوګ دی وی تپوس کوي ملحدینی دا اکثر ملحدین الله پدا سے غټا غټا باندې پیدا کولو باندې قادر دی چې الله خپل نشي اوچتولې دا څه خبره دا څه کیسه دا څه سوال دی دا الله متعلق تپوس نه کوي چې دا الله توحید ستوي دا الله وجود ستوي پاغي ایمان دا څه قسمه ولی دا د خلکو ذهن کې شکوک شوبات تشکیک دقه سی دا په دی سوشل میډیا می دغه سم قسمه قسم لایانی تپوسونه تپوسونه مکوي ان تسلو ک تاسو تپوس کوي ان ها د دی لایانی خبرو خاص کر حين ينزل القران کله چې نازلی قران نو تبدلکم خکاره بشی تاسو دای حقیقت وحی براشی غپبای اف الله وانها معافی کړی دا الله د دینا مخکې چې شوی اندمه کوي او الله والا غفورن بخون کې حلیم صبرناک دی قد سالها یقینا تپوس کړو د داسې لایانی خبرو قوم یو قوم من قبلکم چې تاسو نه مخکیو يهود ثم اسبو بها بیا وګرځیدل پاغي باندې کافرین کافران ایم غیر ضروری خبرو تپوس کو کنه د توحید تپوس نه کاو د دین د شریعت نه کاو غیره همې خبره مثلا حکومت شی ان تزبو بقره دلایانی تپوسونه شروع رنگی سنگه ده او عمر سمره ده داس لایانی ته پوسونه بے ضرورت او نبی اپ کافر شو کن بے نشو کولی دا سنور احکام سخ پرالت ما جعل الله من بحیرت ولا صاحبت ولا وسیله رد په تحریمات د غیر الله مخصوصه خاص قسم تحریمات د غیر الله پاغه رد کئ او سرا زمن کې نظر د غیر الله مرد کئ دا ست تحریمات تی خاص د جاهلیت دا غي باندې الله رد کوي دوی ځان نه مقرر کړیو الله وینا دا زما طرف نه مقرر نه دي دا دوی ځان نه تحریمات جوړ کړي او مخ کې وي لا یعنی خبرو ته پوس مکوي د ضروری کوي ضروری کم دی ویراشه ضروری ارتو خم ادا را کنه چې ما جعل الله من بهیرتن ولا صاحبتن ولا وسیلتن ولا حام دا الله ندی ګرځولی تاسو ځان نه جوړ کړی نو دا هم مسله ده چې تحریمات نه ځان وساته نه دا مقرر کړی الله من بهیرتن بهیرا ولا صاحبتن صاحبا ولا وسیلتن وسیله ولا حام او نه حام ولكن الذين كفروا لیکن هغه کسان چې کفر کړي دي یفترون الله الكذب تړي په الله دروغ دا دوی په الله دروغ تړي ځان نه حرام کړی دي واکثرهم کو اکثر په دې کې لا یاقلون عقل نه لري چې الله دروغ نه تړي ځان نه جوړول نه کوي بهیره ستویل کی بهیره هغه سارویو چې غوګ به ول سیری کړو غوګ او داغه پې او داغه پې به چې د پزا د الہو پنوم باندې کړي وو او په ځان به یې حرام کړي وو، دنه به پی نه اخلو، غوږ به یې څیرې کړی وو، دباندې به سورلي نه کوو، ولا صائبا، صائبا د غیر الله په نوم باندې آزاد پرېښود دی، د صحت یا د بل حاجت د پاره دغه مخ کې بهیره به د غیر الله د رضا خوشالولو د پاره واسه او دا صاحبه به د سحاجت د پاره پرې خو چې بابا پیر صاحب زما دا حاجت پوره کی صحت یا بل حاجت نو آزاد پرې خوستی شوی ته او بهیره به وغ سیری کړی شوی ولا وسیلتن او نو وسیله وسیله وی پیوس شوی تا برغون تا برغون ساروی پیوس شوی ابداوا چې بچی به برغونو شو نو دی به وی وصلت اخاها وصلت اخا د خپل مثال سره څه شو وصل شو یو ځای پیدا شو ابا داوا چې وم بچي به د ساروي نرو نابه ذبح ک او کومه دبوا ناغه به پرېخ وصله تخاب نو دواړه د حلالولو دي ولا حام حام هغه اوخته به وي چې هغه به لس او خبلار بکړي نو دی وی حمیا زهره حمیا زهره ملای چې دا نو ګرمه ده خپل ډیوټي او کارې سر تور ساو بس نور به ریټایر شي آزاد به پرې ابه ما آزاد کوي کار یو کو بزا کوټه پورا کړه دې ته به حام الله وی دا ټول تاسو ځان نه جوړ کړی دي په الله درو وای دا د تحریمات او اقسام هم دی په دې اعتبار چې دینه به نه فناغست پينه اغستل په دې سوارلی نه کول دا نو په دې اعتبار خو تحریمات مخصوصه شو خو د نظر غیر الله والا پهلوم پکې پرتا وا ځکه چې د خپل الٰه په نوم به د آزاد پر خونو داغه نظر بم شو نو دې کې د نظر پهلوم نو د تحریمات د غیر الله هم د دواړه دا کار اول چا کړو چې دا ساروی دغه سي د خپل له په نوم باندې آزاد پرې خل ناغه عربو کې او مکه کې امر ابن عامر خزاعي امر امر ابن لوحه عامر الخزاعي دا سړی اولنې سړی دی چې دین ابراهیمی بدل ک شرک رانه نه شرک اصل درانه سره مکه کې او د شام علاقې ته تلو التنه دا شرک دلته مکه ته راوړو اولنې سړیو چې د بهیره او صاحبہ رایج کړو پرې د غیر الله بنوم باندې نو ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وای رأیت عمر بن العامر الخزائی ما اولید عمر بن عامر خزائی یجر قصبه فی النار چې ځان پسې جهنم کې کلمې راخ کله کلمې د بار پرتی او داسې ګرځي کلمې ور پسې راخ کله شي ولی ذکر لانه اول من صاحب الصوائب دا ولنې سړی دی چې صاحبه پرېخې وه وګوره د مشرک سزا ته د شر بنیاد کې خو نو عذاب او سزا دا ده چې جهنم کې په ذلت باندې ځان پسې کلمې راکای و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رد په دلیل د مشرکینو د مشرکینو سره په نظر د غیر الله او تحریمات د غیر الله باندې دلیل سره ویسنه پلار نکه و اذا قيل لهم کله چې ویل شي دي تعالی او راشه لا ما غستان زل الله چې الله را لېګل دی ویل رسول او پیغمبر تراشه قالو دی وی حسبنا کافی دی مونږ لره ماغه دین او طریقه وجدنا علی ابانا چې مونږ دلی مونږ باغ باندې پلار نیک دا زمون پلار نیک دا تحریمات او نظر غیر الله کړی اولو کان اباو مگر که د دې پلار دي کلا یعلمون شین نه پويږي د دین په اس مسله ولا يهتدون او نه په سملاري نو بیا مر پسې زی نه یا ای الذین امنوا علیکم انفسکم تسلیدا مبلغو دارنګ ترغیب دے تبلیغ مبلغ ته تسلی ور کوي او ترغیب تبلیغ ته ده چې مسله به بیانې اگر چې ماحول د شرک دی او خلک یې نه مني نو ای تخپل مسله بیانوا ستا ډیوټي ذمہ داری صدا بیان اوس خلک نه مني نو د نو منلو اغا zarar پتا باندې نشته تا خپل کار کړی یا ایو الذین امنوا ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سمانه بچ کول د خپل مرګرو لازم دی پتا سبحان انفسکم بچ کول د خپل مرګرو ابن مبارک معنا کوي علیکم انفسکم اے اهل دینکم د خپل دین والا خلق بچ کول انفس نه مرګري دین والا ای بچ کې یعنی دعوت تبلیغ وته اوکه خپل کارو کا دا ستا ذمہ داری یا انفس نه مراد د خپل نفس ذمہ داری مراد یا ایو الذین آمنوا ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سبحان خپل ذمہ داری پورا کول خپل ډیوټي پورا دعوتو کا مسله بیان ځکه دا انفس دا دو معنی نکو نو بیا معنی دا شوا چې لازم دی پتا سبحان د خپل ځان فکر دا خو بالکل د دعوت او د تحریک ها بنیاد ووت نه ځکه ابوبکر صدیق د دې آیات تشریح کړي وا او دا آیات د تاسو دوکن کی چې تاسو یې چې بس لکه د ځان غم کوه خلق پرېدا نوې دا مطلب نه دی نو مطلب دغه شو بس انفس نه مراد اهل دین او مرګری دي لازم دي پتا سو باندې فکر او غم کول د خپل مرګرو د خپل اهل دین د خپل اهل دین فکر وکړي دای د اصلاح پروګرام جوړ کړي دعوت وکړي تبلیغ وکړي بیان وکړي مسله بیان کړي او یا انفسنا مراد ذمہ داری او ډیوټي ده علیکم انفسکم لازم دی پتا سبحان خپل ډیوټي او ذمہ داری ته خپل ذمہ داری سر تورس دعوت تبلیغ وکړه بیان وکړه مسله بیان او چې تا مسله بیان کړه نو لا یزرکم لا یزرکم من زل اذا اهتدیتم نقصان نشی رسول تاسو تمنا غسو زل چې گمراه شوه دی د گمراه گمراهی تا ته نقصان نشی رسول کلا اذا اهتدیتم کله چې تاسو خپل بیان کړي اذا اهتدیتم دلته هدایت په معنا د سره بیان تا بیان کړی دی اوس خلک نه مني نه داغه نه منل تا ته zarar نه رسي ولی تا خپل ډیوټي پورا کړه ال الله الله تمرجوکم واپس کېدل ساسری جميعا د ټولو فینبئکم خبر وا تدر کی بما پاسبان کنتم تعملون چې تاسو س عمل کړی او کوي یا ای الذین امنو شهادت بینکم دلتا د صورت تتمه ده نو پدې کې بیان د حلف د حلف مسله بیا راوړه التم تردن للباب راوړی ودلته تفصیلی راوړي مسله د حلف خدا تفرید علامه سبقه علامه سبقه تفریدا او ربته دالم مخ کې آیت کې حکم په حفاظت د نفوسو نو دلته حکم ده په حفاظت د اموالو کنه دا نفوس حفاظتو کې علیکم انفسکم نو دلته وی د اموالو حفاظت مو کې نو د اموالو د حفاظت د پاره دادا چې کله په سفر باندې او سفر کې س معاملہ رااله نو پاغه معاملہ باندې دو کسان گواه کې نو بدی سربستا معاملہ او مال شي محفوظ شي او په دې باندې هغه مشهور واقع وایي دا آیات ته چې بغیر د شان نزول نه نه حل کیږي دا به خامخا شي نزول وینو البا د دې په مقصد سړې پوي دا بودیل ابن ورقا مفسرین لیکلي دي بودیل ابن ورقا رضی الله عنه صحابي دی سفر باندې تل د شام وغیرہ علاقې ته تجارت کاروبار او وسرا دو مرګري دي غیر مسلم دي غیر مسلم هغه وخت پورې لا دوی چې دینو ایمان نور وړي یو تمیم داری ده دا میسایو او دویم عدی ابن بدا ده بدا دا دواړه عیسایان او دا بودیل ابن ورقه رضی الله عنه تل ده کاروبار تجارت لین دین الته وکړو سوداګانې واغستې تقدیر دا و چې بدیل ابن ورقا وفات شو داغه مال ارسه هغه دوی ته پاتې شو دیو راوړه د دې کور ته حواله کاو نو بودیل د مرګ وخت کې داسې وکړل چې دې ته وصیت وکړ د ارسه به زما کور ته ورسوي خو خيارته به دا کړو چې ورقه کاغذ لیکلو چې زما د مال کې دا دا سامان دی غیلان دی اسامان کې خو پای کې چرته د سونه یا چاندې جامو قیمتي سودا سامان خواله شکور کې خدا وا چې هغه کنډول هغه لوښی پکې نه وروستو کور والا کتلی دي ویلي چې لکه دې کې خو دا یو شی کم دی دیته وې دوی مونږ دې څه خبرو بیا مثلا نبی علی السلام لراله نو نبی علی السلام دواړه دایو دارنګ مدعیو مدعاله پیش کړل اوس دی صورت کې مدعی سوګ ده او مدعی سوګ ده مدعی دا د د وارثان دي کنه نو د مدعی د پارسي گوا او مداله باندې قسمی گوانو خای چې دا شی استاسو ده نای وی موږ سره خو گوا نشتا او دغه لیکل دینو او او منکرو نو د قانون مطابق غیله قسم ورک او نه مونږ منکر یو مونږ نه دی لیدلې مونږ نه خبر بس فیصله په دغه وش سمو د بعد چرته دا وارثان مکه ته راغلي دي نو هغه جامې لیدلې ده د خو ته خپل صفت دغه بیان کړو زرګر سره دا چرته او دا په ما پلان کې خرج کړي دی هغه پلان کې دوی کې یو نو دی بیا خبره را تازه شو نو بیا نبی علیہ السلام ته وی چې بیا رو غسل نو وی چې نه دا زمو خپل جام دی دا زمو خپل دی دا غنه دی نو دی کې مداله سوک شو مد مدعی هغه مدعی شو دا اوس هغه وکړه کنه دا زمو خپل دی او د د دا وارثان شو مدعا علی چې دا را باندې دي دروغ داوا کوي ای سره غوانو نو بیا دوی له قسم ورکا په دې طریقه دا معاملې شوه دا فیصله شوه دا نو دغه واقع د دلته اشاره یا ای الذین امنوا ایمان والو شهادت بینکم شهادت ګواهی ګواه ګرځول، ستاسو منځ کې اذا حضر احدکم الموت، کله چې حاضر شي تاسو کې یو تن ته علامات د مرګ حین الوصیت، نو په وخت د وصیت کې ګواهان به څه شهادتو، اثنان، دوه ګواهان وګرځوئ، ذوا عدل، انصافدار، منکم چې ستاسو مسلمانانو نه وي، اول خو مسلمان وګوره، که مسلمان نو دغه سه حالتو او اخران یا دو نور من غیرکم چې غیر د دین ستاسو نه څه دین نه بغیر نوري ان ان انتم کچره تاسو زارتم فل ارض سفر کوي زمکه کې فاصابت کوم مصیبت الموت او رسی تاسو مصیبت د مرګ بس ګواهان خو به یی خو اوس معامله دا راله چی غلا پکی وشوه نو وی تحبسونهما ایسار کړی دا دواړه من بعد الصلاه پس د مانځه نه مانځه نه غنی پکی جمع کی فیقسمان دی دواړه به قسم وخری بالله په الله ځکه په دې صورت کې دا دواړه سری منکر دي کنه او مدعی چې دی وارثان دي نو دی له قسمی ای سره غوانو فیقسمان بالله قسم وخری دا دواړه په الله ان ارتبتم کو تاسو په شکی تاسو په شک ده چیرې دا شی زمونږ دوی سره ده نو دی دواړه به په جمع غنا کې او درو قسم بو کی لا نشتری بی سمنن ای و یقولان لا نشتری بی سمنن د دې د قسم طریقه به سي مونږ په قسم دنیا نه غوره کوو ولو کان ذا قربی اګر که دا دنیا او دا مال ډیر خوږ دی خوږ شی دی دا ډیر خوږ شی دی خو مونږ په دې باندې غوره کوو نه یو معنا دا لو کان ذا قربا لا نشتری به سمنن ناخلو په دې قسم باندې دنیا لگا ولو کان ذا قربا اگر کدا مال او دنیا ډیره نږدې او خوګه ده دی صورت کې خوای قسم خوړ بس ای بری شو اوس رستو ای په خبر شو چې زمونږ غشه جام اخالتا پیدا شو او وی مو چې دوی را باندې خرج کړي دي نو فینو سرا که چرته اطلاع شو دی وارثانو ته اطلاع شو انو سره خبر شو دا وارثان علا په دې خبره چې انهما دا دواړه گواهان هو استحق اسمن دوی مستحق د ګنا دي دی ګنا کړي دا داغله کړي دا خبر راغې دی په څه طریقه پوي شو چې د دواړو دا ګناه کړی دا نو اوس فاخران یقومان مقامهما معاملہ الټا شو مخ کې دی وارثان مدعیانو او دا گواهان چې مدعلیو اوس دی صورت کې چې کله دوی ته اطلاع رااله خبر شو چې هغه جام خو دوی په پلان کې زرګر خرج کړي دي نو په دې صورت کې اوی مدعی شو ځکه اوی دا سمو خپل دی نه مدعیان شو او دا وارثان مدعی شو اوس با دی منکر دی نو دی لبا قسم ورکړي کی نو فاخرانه دو گواهان نور دروي مقام مقام يقومان فاخران يقومان او دروي دو نور مقامهما پزید دی دواړو اولنو من الذین دا دوا گواهان آخران بسو کی وی دا ومن الذین دا کسان نی استحق علیهم استحق علیهم استحق علیهم معنی دا چې راغله د پاغي باندې تاوان پچا چې تاوان راغله د یعنی وارثان دا وارثانو نه بد دو کسان دا مخکینو په ځای او دروي فاخران یقومان ودروي دو گواهان مقامهما په زیدا مخکینو قسم خوړو ودا آخران بد چانه من الذین دا بدا کسان نه استحق علیم چې راغله دې په دی باندې تاوان یا استحق علیهم چې حق ثابت شوه دی د دوی خدا سي دوا وارثان وي ال اولیان چې دی مړی ته ډیر نږدې مړی ته نږدې دوا کسان وارثان اولیان چې دواړه با مړی ته نږدې یا اولیان دا دوا گواهان الاولیان چې دا دوا وارثان لایق وي د گواهه د گواهه لایق نو فیقسمانه پس دی دواړه وقسم اخری بالله پالا چې له شهادتنا خامخا زمون گواهی حق رښتینه د من شهادتهما د مخکینو دوو گواهانو نه ای دروغ ویلو مونږ رښتیا وایو په ما ته ده نو مونږ زیاتې هم نه کو چې اسیم په ناحقه دعوه کړې ده ولی ان بشکم وای ځن په دا وخت کې لمن الظالمین د ظالمان نشو چې ناحقه دعوه کو ذالک وی دا طریقه چې کوم بیان شو ذالک دا ادنا قریب ده یا تو چې دا خلق و بیا راتل کوي بشهادت په گواهه علا وجهها په خپل طریقه په صحیح طریقه بیا دی طریقی سره به وی دونه وشی چه آینده به بیا خلک صحیح ګواهی کوي ولی ده سر به دا یره یی چه ما پسی بیا نور راولی او را پسی اودری علا وجهها په خپل طریقه او صحیح طریقه او یخافو یا به دوی یریږي دا او په معنا دا بل لترقی او یخافو یا به دوی یریږي چې ان ترد ایمانون رد بکړی شي زمون قسمونه بعد ایمانهم د دې د قسمونو نه بعد یریږي به یرما پس نورو نو درې نو وتق الله د الله نو یریږي واسمعو او اومنه د الله د احکام او الله ولا لا يهدي القوم الفاسقين توفیق نور کوي قوم فاسقانو ته دوی د صحیح قسم توفیق نه دي د همیشه غلط قسم خوري یوم یجمع الله الرسل دا دلیل نقلی اجمالی د انبیاء علیهم السلام نه په نفي د علم غیب نو د علم غیب مسله راوړه دا ولی اصل مخکې خبره د قسم وا او د حل حرمت او د نظر نیاز ده نو قسم د الله په نامه دی نظر و نیاز او تحریمات به د الله یی ولی هغه عالم الغیب دی هغه ذات چې عالم الغیب وی نو هغه ذات او هغه ذات چې متصرف اختیار منی نو دقه ذات با دا قسم دا غپنومی او نظر و نیاز به هم داغه پنامه باندې وی نو مسله د علم غیب او تصرف راوړه یوم پا ورځ اجمع الله رسول چې راجم وي کې الله انبیا فیقول ورته وای ماذا اجبتم تاسو له څه جواب درکړې شوو تاسو مسله بیان کړن امتونو ته څه جواب درک قالو دی وی لا علم لنا نشته د علم مونږ لره مونږ له علم نشته علم نشته څه مطلب ولی او چې ایمان راوړ دینو لیدلیس لیدلیو ولا علم لنا مونږ ته تفصیلی علم نشته دای د حالاتو په ظاهر خو ایمان راوړو خو زړه نو خبر یو یا لا علم لنا مونږ ته علم نشته پس دراتلو زمونږ نه مونږ چې کله دویا دل تراغلیو دنیا کیو خو مخامه خبرو او چې کله وفات شونو بیا مونږ ته علم نشته چې ای په کوم حالت پاتې انک بشکت چې الله انت علام الغیوب ته ډیر پویدون کې په غیب وي عالم الغیب نو مونږ ته علم نشته د دې په باطن را له علم نو دارنګ تفصیلی علم نو یا د مر نباد مونږ سره علم نشته وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى واقع د عیسی علی السلام د نفي د علم غیب او نفي تصرف د پاره دی راوړه چې عیسی علی السلام نه عالم الغیب نو متصرف او عیسایانو ته الہ جوړ کړو د د پرومي نظر نیاز منل نو نه عالم الغیب دی نه متصرف دی نو ولی عبادت کوي و اذ قال الله یا عیسی دا اس قال دا قال په معنی د یقول دی ولی قال که د ماضی په معنی واغستې شي نو اس قال کله چې الله ویلو نو خدای قیامت بیان دینو قیامت راغله د چې الله ویلو نا ایز قال معنا ایز یقولو کله چې با الله قیامت کی وای یا عیسی عیسی ابن مریم اوس کور نعمتي یاد کا زمانه نعمتونه الیک چې کړي مو پتا والا والدته کو ستا په مور از ایتو کبیروه القدس کله چې مضبوط کړي ته په روح پاک او تکلم الناس خبرې به کولې خلکو سره فلمه دی وکهلا په غیږ کې وکهلا او په پوخ عمر کې غیږ کې خو د مور په غیږ کې کړې وې سورې مریم او کهلن پوخ عمر اشاره د حیات د عیسی علی السلام ته چې عیسی علی السلام جمع دی په غلا کوهولت نه دی راغلی اپ ځوانه کې برختلې ده نو کوهولت چې پیرازي مطلب دا چې دوباره برازي وایز عالم تو کل کتاب کله چې ما خود له وتا ته کتاب الحکمت او حکمت سنت هغه د پیغمبر معجزې او ته وی ویز او حیت ال الحواری کله چې ما زړه کې اچولیو حواریانو ته ان امنو بی چې په ما ایمان راوړې به رسول او زما پر رسول باندې دا ټول نعمتونه دي ښا قالو دیوی آمنا مونږ ایمان راوړو او شهادت غو سچ به اننا مسلمون مونږ مخلصین موحدین و اس قال الحواریون کله چې ویلو حواریانو یا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم هل یستتی ربک هل یستطیع هل په معنا د قد ده یقینا طاقت لري ستا رب ځکه کدا استفهام شي نو دا بنی اسرائیل د موسی علی السلام د عیسی علی السلام مرګري حوارین دي کنه نه خو مؤمنان دي ولې دا ایمان نشته چې الله مایده نازلول شي نو استفهام سره وری وی بیا خو معنا دا شو آیا طاقت لري ستا رب نو ولې نه لريس الله خو طاقت او نو دلته حل په معنا د سره قدر اے قد یستیع رب یقینا طاقت لري ستارب اينزل علينا ما يتمن السما چې نازل کی په مون باندې او خوانچه د بارانه ځکه يهود وتوي مونږ له پتیار خوراک راته تاسو له ناراضي نو د دیوې پیغمبر ته چې د الله طاقت شته قدرت خو الله دې په مون باندې او مائده نازل کینو چې زمونږ پستا معجزه شي زمونږ اطمینان شي او د يهودو د لوی او تکبر ختم شي چې وی دا کمال زمونږ دی نو فتق قال وی ورته پیغمبر اتق الله د الله نه ویریږي ان کنتم مؤمنین کوم مؤمنانی د معجزو مطالبه مکوي معجزه مو واړه معجزه وسلخه خبرني قالو دوی نه معجزه په دی وجه نه غواړو چې شکم ده قالو دوی نريد اراده لرو ان ناکل منها چې موږ د دین اخرو وتطمئن قلوبنا او زموږ زړه مطمئن شي یعنی اطمینان قلبي د پاره او بل ونعلم او موږ په دې خبره باندې پوي شو چې ان قد صدقتنا یقینا چې تا موږ ته ویلي ورشتیا دي ونکونه موږ شو علیها په دې مائده باندې من شاهدین د گواهانو نه چاو مائده نازله شوی او مونږ ته خوراک کړی دی وګوره دا معجزه الله دی زمون پیغمبر لم ور کړی دا نو عیسی علی السلام به ز سید نو دوه یو قال عیسی ابن مریم و عیسی ابن مریم اللهم یا الله ربنا زمون رب انزل علینا مائده من السما نازل کې بوم باندې یو خوانچه د برنا تكون لنا عید لاولنا چې شي زمون د پاره خوشحالي سزا به ولرکم عذابا عذاب لا وعذبو چی نه به می ورکړی احدن یو تن ته من العالمین د مخلوقاتو نه ویز قال الله یا عیسی کله چې بو وی دلتم قال په معنی د یقول کله چې بو وی الله قیامت کې یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم انت قلت للناس آیا تا ویلو خلکو ته چې تخیزونی اونی سیما و امی او زما مور الہین من دون الله دو مددگاران د الله نه سیوا دا ته تا ویلو دا سوال دا درسل للزام للنصارا ده دا مطلب نه چې الله خبر نه ده او یا عیسی علی السلام دا سکړیو نه دا په يهود باندې نصارا باندې الزام کوي قال نو وی وت عیسی علی السلام سبحانك پاکی د تعالی را ما یکون لی ما یکون لی الا ينبغي لی ندی مناسب مال را ان اقول چې و ما غسل صلیب حق چې نشتا مال پای کې صحق نه دی مال دا مناسب ان كنت قلته بالفظ کچرته ما دا ویلی فقد علمتا یقینا ته په پوي ولی تعالی مت پويګه ما پاغه سفي نفسي زما زړه کی ولا علم نه پويګه ما فی نفس کاغه چستا پایله مو ذات کی انک بشکته چان تعالی ملغیو ته ډیر پوي په پټو باندې مان دی ویلی ورته ما وتسویل دي ما قلت لهم مان دی ویلی دي ته الا مگر ما اما الا مگر ما غسمی ویلی امرتنی به چې تا حکم کړی ماته په هغې هغه دا چې ان اعبدو الله بندګي خاص کړئ الله له ربي چې زما رب دی وربکم ستاسو رب دی وکنت عليهم شهيدا او ام زه ګواه خبردار ما دمت فيهم څو پورې چې په دوی کې وم خو فلما توفيتني تا چې کله زه واغستم بره دې پورته کړم ولما توفیتنی کله چې تاسو پور تکړم نو كنت انت الرقیب علی نو تبیانه گهبان پدوی سو پورې جام دې ما شرک تنی دی پرېخه کلا ز برخه تلم بیا ته خبرینو کو شرکی کړي او وان تعالی کل شین شهید او ته الله پر یو شی باندې حاضر ناظر ته حاضر ناظر عالم ما خو شرک ته په جون کې نه دی پریخي زمانه بادي کې کړي نو کړي به عین نیم خبر او ما دا نه دی ویلي چې ما زما مور په خدای توبونه سي حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایي چې دقه سب ماتم قیامت کې وایي تا ویلو چې زما عبادت بندگی وکي نو ای فاقول کما قال عبد الصالح اخ الصالح زبداسي جواب ورکم څنګه چې زماغه نیک رور جواب ورکړی دی ما ته هم الله وایي پیغمبر عبادت سو کوي بریلیان کا نو زه هم داسې به وای شاید ذوقي خبره کوم کنه داسې به وای چې انت قلت للناس تا دې بریلیانو تویلو چې اتخذونی الہ من دون الله نو قال سبحانك ما يكون لي انا اقول ما ليس لي بحق ما قلت لهم الا ما امرتني بيان عبد الله ربي وربكم ما خود توحید دعوت ورکړي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم سو پوری چې پکېوم نو ما شرک ته ندی بریخ فلما توفیتنی پیغمبر بم دا وای کنه کله چې دی وفات کړم کونتان تر رقیب علیم تو زما د امت نه خبره دا شر په کې روسو شروع شوه ان تعذبهم کته ورله سزا ورکې نو پینو عبادک دا ستا بندگان دي تا ته دي محتاج سور ورني سا غلامان وان تغفر لهم کو بخنه ولکه فإنك بشکت چې انت العزیز الحکیم ته زور اور با حکمت ک سزا ولا ورکه هم او که مغفرت بخنه وته کې هم قال الله وی الله هذا یوم داروا زین فو صادقین صدقهم فائدہ باور کوي رښتینو ته د دی غ رښتیا رښتینو ته رښتیا عام رښتیا او یا صدق نه مراد توحید ده من جاء بالصدق وصدق به سوره مؤمن کې راځي چا چې راتلو کو په توحید وصدق به او غنور تصدیق کو نه دا جنتیان نو دا روز دا چې فائدہ ورکې رښتینو ته د دې رښتیا موحدینو ته د دې غ توحید باچی د اسمانونو زمکو د وما فیهن او دا غس چې د دې زمکو اسمانونو کې دي او الله والا او هو او دا الله لا کل شین قدیر پاره او شی باندې قدرت والا ده بسم الله الرحمن الرحیم سوره انعام دا سوره مکی سوره مصحف کې شپږم په نزول کې 55 55 پس د سورته هجر نازل ده بنی اسرائیل اخره پوری زی په دې کې زیات تر بیان د ربوبیت نو دا سورته انعام اولنې سورته د دې سیر زکا د دې سورت ابتدا الحمدلله الذي خلق السماوات والارض الحمدلله وی ځکه ار سورت دا هر حصہ مصدر و په لفظ الحمدلله نو نبی عیسی شوروش د سورته انعام داوا اثبات د توحید او رد د شرک مکمل توحید ثابتې او د شرک رد کوي خو مکمل شرک څه مطلب اعتقادی او فعلی دواړه دواړه رد کړي مکمل شي او د مسلې وضاحت کړي د توحید د مسلې توضیح د مسلې په کثرت ادله غن دلایل وای په دې صورت کې دا د دې صورت داوش اثبات د توحید او رد د شرک مکمل په کثرت ادله وسره دا سورته انعام دا بنیادی سورته ته پر رد د شرک کې زمون په دې شيوخ کې یو سورته انعام او دویم حوامی می سبا دا مقصود ګرځي د پار د رد شرک خو فرق دی چې دلته زمونږ دی صوبه کې شیخ القرآن رحم الله منهج کې سورت انعام مقصودی دا سورت ډیر زور شور سره ویل کی پنځپیر کې اوریدلی ډیر زور شور سره ویل کی دا پرد د شرک مقصودی او پنجاب کې د شیخ القرآن غلام الله خان منهج کې حوامی می سبا لډیره توجهي ال د پنج لته چې لکه تاسو اورې کنه پنځبیر کې لکه سورې انعام شروع شو دغه سي پنجاب والا هغه وای حوامیم شروع شو حوامیم د رد شرک د پاره هغه هغه سورتونه ډیر شور زور سره وای لکه دلته چې زموږ سورته انعام ویل کیږي او مقصد ګرځول شي ربط او مناسبت د دې صورت مخکي صورت کې حل او حرمت او پیژندې شو نو دی صورت کې اوس خپل عقیده م سم کوي پیژنه یا مخکې صورت کې عجز د الٰه د نصاراو نو دی صورت کې د نور الہ او عجز ده یا مخ کی صورت کې ذکر دی دا مائده دا عیسایانو د عیسایانو د مائده تذکرہ وا نو دی صورت کې خلاصه وی عیسایانو له مائده ور کړې و ځکه چې هو یتم ولا یتام خوراک ذمہ دار الله دی یا مخکی صورت اختتام شوه په دې آیات لله ملک السماوات والارض اختیارات الله لدی نو د دې صورت شروع ابتدا په الحمدلله کوي چې ثنا او د خدای توب صفاتونه هم خاص الله لري دا هغه اخر د دې اول سره ور تړاو یا مخ کی صورت کې ردو د شرک بل عباد الصالحین یعنی د مشرکین یو قسم مشرکین بل عباد صالحین نو دی صورت کې داغا باقی ټولو اقسامو د مشرکین رد ده په دې صورت تمام اقسام بوخي خصوصیات صورت ممتاز ده په کثرت ادله عقلیه تقریبا 25 عقلی دلایل دی پکې ډیر زیات بل امتیاز رد شرک فعلی دی مکمل څنګه چې تفصیل سره په دې صورت کې رد شرک شته دا سبل کې نشته بل صورت کې کثرت اعتراضات او جوابات دي دا د دې خصوصیت ده تقریبا 23 زلا دریش زلا قالو قالا سره اعتراض قالو قالا او جواب په قل سره 63 ځله 63 قل قل برج نو صورت کې کثرت اعتراض او جواب 23 اعتراضونه په قالو قال سره او 63 جوابونه په قل سره اشاره ده دیتا شیخ القران رحم الله وای چې 23 سال د نبی علی السلام د وحی دورانیه ده او 63 سال ټول عمر ده اشاره شو دیتا چې د الله د توحید مسله او رد شرک داسې مسله ده چې دا به تمام عمر ستا په اعتراض او جواب کې لګي هر وخت به در باندې اعتراض ټول عمر توحید ده داسې مسله چار وخت په اهل توحید باندې اعتراض هم د توحید حواله سره دارنګ دا د دې صورت امتیاز ده چې دا صورت په یو ځل باندې ټول راغلي ده اسی وګت صورت پیسو تقسیمی قسطونو قسطونو باندې راغلی سورت انعام ټول په یو ځای نازل شوی سورت او د نزول په وخت کې حدیث کې راځي 70000 فرشتي وسر راغلي وي سورت زوره ور ده کنه ستر هزار فرشتي چې كلهم يحللون ويسبحون او فرشتو تسبیح او تحلیل کول دارنګ بل خصوصیت د دې داده کعب الاحبار وای دا يهودي مولا مسلمان شوی دی او ای فاتحه التورات فاتحه الانعام د تورات ابتدا هم دقه صدا لکه څنګه چې دا سورته انعام ابتدا ده نام د دې خصوصیت التم الحمدلله الذي خلق السماوات دقه سي د الله د اولوهیت او د خدایتو صفات دلتم دی بل خصوصیت دا ده چې په دې صورت کې ذکر د عربو د جهالت ته بخاری کې راځي د عربو جهالت په دې کې بیان شوی دیو جنا ابن عباس رضی الله عنه قول قرطبی نقل کړی دی چې کله یو سړی دا غواړي اذا سرک ان تعلم جهل العرب اذا سرک ان تعلم جهل العرب کته دا غواړي په دې ځان خوشحالول غواړي چې د عربو جهالت وګوره جاهلیت څنګه نو فقره ما فوق الثلاثین و مئه من سورة الانعام د سورة انعام د 130 نه په بر آیاتونه ولولا 130 نه روس آیاتونه اچولولې نو د عربو جاهلیت ټول د هل حرمت او د نظر د غیر الله ټول ارسال ته بیان شوی نو دیو جن دا د دې خصوصیت ته چې په دې کې ذکر د جهل او جاهلیت د عربو بیان شوه تقسیم د دې صورت دا صورت دوی سیره 1 نه 117 پورې دا ولې سره په دې کې داوود توحید په پینزیش عقلی دلایل سره چاغه پینزیش عقلی دلایلو کې با تقریبا داسې 22 دلائل اول حصہ کې بیان شي او دا باقی 23 24 25 درې دلائل با دوی مېسه کې نو داوه د توحید په دلایلو او رد د شرک اعتقادي په دې سکه د عقیده د شرک رد دوی مېسه بیا د 118 نه اخره پورې په دې کې برد د شرک فعلی شي دا فعلن تقسیم د صورت حاصل اوس چې د صورت پوره تجزیه وشي ځکه زورور صورت دا سلن لن به وای حاصل د دې صورت بدای بس چې دې صورت کې توحید او اقسام د توحید بیان شوی بصیر بیلی کې ځان سره ویاتونه به بس ځان سره واړه یا چې کلا سړې روزانه درس کوي نو وسایي کې ویلیش توحید او اقسام د توحید پنځه قسمه توحید بیان توحید چې کوم اقسام توحید فی ذات والوجود دا پکې بیان شوه ایک او دو آیات کې دویم توحید فی ربوبیت ته ایک دو آیت چودہ و ننانوے دریم توحید فی الالوهیت والمعبودیت دریم آیات او 19 آیات 56 آیات او 106 او 162 سلورم اسماء او صفات او توحید توحید د اسماء او صفات د اسماء او صفاتو د پاره په دې صورت کې 24 اسماء او صفات د الله ذکر شوی دی خو په حذف د تکرار مکرر چیتی وباسي 24 نمونه د الله د توحید د اسماء او صفاتو د الله شي انمونه دا سي زر ویم الله رب سمیع فاطر قدیر قاهر حکیم خبیر دارنګ عالم رحیم مولا عالم الغیب عزیز بدی خالق دا سي ګڼ دي پینزم قسم توحید فی الحکم والتشریع دا خود توحید اقسامو دا د دې صورت زور ال معلوم شي چې دا سو خو او سړی به کې دار اړولې وینو خون به کړم پنځپیر کې بیا وای او دلته ما خلاصہ خدای پنځپیر کې دلایل او عقبات وای دلته ما ته نور مت اضافي او خو دغه شو اقسام د توحید اوس رد د شرک اعتقادي په صورت کې نو اعتقادي کې علم غیب او تصرف عبادت او دعا وا نو نفي د علم غیب درم آیات 50 آیات 59 آیات ایک سو اٹتیس او انتالیس نظر د غیر الله پکې 121 او 136 بل اقسام د مشرکینو دام سلام آیات مشرکین بالجن دام سلام آیات او مشرکین بالکواکب دا 76 آیات بلونوان ذکر د داوی د توحید بار بار اغا عقبات ستا چې په لفظ د کذال سره کذالک سر و ذکر کی دا عقبات عقبا ډیره ته وای غونډه او ډیره مراد ته امتحانات دي عقبات سته مطلب د دای د توحید امتحانات شپږ چې دا په پد باندې په دعوت د توحید کې راځي گویا کې دا د دې دای ټریننګ دی چې کوم په دې مسله کې په تکلیف راځي دا ټریننګ دی دا نو عقبات سته امتحانات دي هغه عقبات تفصیل وخپل ځای راځي 123 او شپږم اخیری 129 دا قبی سدی څنګه ندی نو دا به ان شاء الله خپل خپل ځای کې راشي او چې موږ دا سو خول توحید او اقسام توحید دا بم درس کې راځي مخه ته د شرک اقسام اعتقادي فعلي دا به هم په ځای ځای راشي، اقسام د مشرکینو، دعوه د توحید بار او عقبات هم. بهرحال دا د دې صورت حاصلو اول ایسا د 1 آیات نه 117 پورې وا نو الحمدلله دا داوود توحید سره دا دلایل عقلیه او د عقلی دلائل سره داوه د توحید دغه صورت کې اثبات د توحید نو داوی وروړه هغه با په دلائل سره ثابت کی الحمدلله ټول تعریفونه د خدای تو د اولوہیت د کارسازه او غیب دانه او د کمال لله خاص الله لدی بل لنی دی الذي غلا خلق السماوات اولنې دلیل ځکه د خدای توب صفتونه د اولوهیت الله لی بل نه دی چې خلق السماوات پیدا کړی دی هغه اسمانونه ول ارض مکا وجعل الظلمات والنور او ګرځولی دی تیارې او رڼاګانې دلته جعلم په معنی د انشاء دی پیدا کړی دی تیارې او رڼاګانې تیارې او رڼاګانې پیدا کړی تیارې غنی دی جمع راوړه نور یو دی ځکه دا شرک تیارې دغه اسباب دای بنیادونه ګڼ دي او د توحید رڼا یو دنو هغه نور زکه ذکر ثم الذين كفروا ثم دال الاستبعاد استبعاد د پاره ثم لا بیا وګورا الذين کسان کفرو چې کفر کړي د ربم په خپل رب انکار کړي د خپل رب د توحید نه نو یا دلونه دی الله سره نور برابرای یا دلونه الله سره نور شریک کړي یا یادلون دویمه معنا یادلون عن التوحید کوم خلکو چې کفر د توحید د خپل رب باندې کړي دي نو یادلون دی د الله د توحید نه مخړی بل دلیل هو الذی الله غزاد ته خلقکم چې پیدا کړی تاسو من توینن د خټینا خټه نم پیدا کړی یعنی دا شوره د خټه نه کړی دا په اعتبار د نیکه ثم قضا اجلا نو بیا مقرر کړی دا نیټه ستاسو د مرګ د مرګ نیټه ده واجلن او یو نیټه بل مسما چې معلومه ده اند الله سره د قیامت اغم ده خو ثم لا بیا وګورئ انتم تاسو تم ترون شک کوئ پس کې د الله په دې توحید دریم دلیل وهو الله د الله فی السماوات بر اسمانونو کې واقدار متصرف دی او فل ارض اعلان د زمکه کې دی یا لم سرکم پوی دا الله تاسو په پټو و جهرکم او پاغه خکارو و یعلم پوی ما تکسبون پاغه سچ پاندامونو باندې کوي ما تکسبون اندام باندې کول چهر په خلی تیز ویل سر چې پټي وما تاتیم من آیت من آیات ربهم دا درې دلایلو په داوه د توحید الحمدلله باندې دا الله تصرف دا الله علم غیبه پکې بیان وما تاتی من آیت من آیات ربهم زجر منکرین کم خلق دغه توحید چې په دلایل ثابت ته نیمه وما تاتی من رازی دوی ته من آیتن یو آیت دلیل من آیات ربهم د دلایل د خپل ربنا الا کانوا انها مورزین مگر دوی همیشه د دینه مخړی دا داسې بدبخت دي چې د الله د توحید بیان کلم شوی د دې ته مخړی فقط کذبوا بالحق یقینا دی دروژن کړي د حق لره لما جاء عمر کړه چې وتراغله ده توحید راغې دوی دروژن ک پسو بازار د یاتیم چرابشی دي تام باو ما انجام دا غس کانوبی استازیون چې دوی پورې ټوکې کولې دی پیغمبر پورې حق پورې ټوکې کوي د دې انجام یعنی سزا به ته ملوش اولم یرو کما اهلکنا من قبل من قرن تخفیف دنیاوی د دنیا د عذاب یره مشرکینو له، اولم یرو آیا دوی نه ګوري کم اهلکنا څومره مو هلاک کړي من قبلهم د دوی نه مخکې من قرن قومونه پیړۍ مکناهم چې مونږ ځای ورکړی و هغوی ته فی الارض ځمکه کې ما لم نمکن لکم ما هغه ځای لم نمکن لکم چې تاسو له مونږ نه دی درکړی داسې قوت طاقت حکومت هم ورکړی چې تاسو موجوده او سره نشته همې تباه کړل عادیان ثمودیان تاسو سیه فرعونیان تاسو بس حکومت یو سبستاسو سرداری او مشری مکی والا ته وی وارسلنا سما علیهم مدرارا بلدا چې راورول مونږه باران علیهم په دی باندې مدرارا پشیبو شیبو د ضرورت یا مدرار ویل کیږي مدرارن وقت په وقت د ضرورت مطابق کله ضرورت باران مې پکاو وجعلنا الانهار غرزول مونږ نهرونه تجری من تحته چې روان به یو لاندې د تصرف د دوینا من تحته ما تحت تصرف فاهلک نام لک فرعون فرعون نهری نظام جوړ کړو دغه په تصرف کېو ولی نهرونه د حکومت تصرف کی کنه څنګه دا نهر دی کنه دا د اورسک ډیم نه راوتی دی نو چې کله یخني مخکې ورځو کې دا د دې دورې تبصیر ابتدا یا غې نه مخکې دا نهر بوت شوی بس هغوی ورکه بلاکونه کی دي بند صفحه یې وکړه بیا کولو نو فرعون نهری نظام جوړ کړي واغه دغه تصرف دلاندې او نه ځکه وی وجالنا نهار تجریم انتاتم روان بو نهرونه من تا تیم د دې په تصرف کې خو بیا په اهلک نام یعنی دنیا اعتبار سره د خلق زرعی ترا اعتبار سره د آباده په اعتبار سره د حکومت په اعتبار سره مضبوطو خو بیا په اهلک نه هم هلاک لمون دی بی جنوبم په سبب د خپل ډیرو جرمونو ډیر جرمونه کول پان شانا پیدا کړم من بعد هم د دینه بعد قرنن اخرین پیړې نورې قومونه نور الله وی کدا می چرتا په کاغذ کې لیکل شوی را لېګلې وې کنه نو دی بدا سي لاس کې واړو یا ډېر غټ سحر دی وکړه به مت سحر وې دا سي زديان دي یعنی په یوم نه دا سي بانا دا سي بانا لټې نو وای په کتاب کې نازل وې په یو ځای راغلې وې چې مونږ لیدلې وې دا خو کم دې مونږ نینو تا ته پټ فرشتہ راشي وحیو کې مونږ ته خبر شو دا خو چې په کاغذ کې لیکل شوی کتابي شکل کې وینو موږ یو دغه د الله کتاب دی الله ویاو ایله بم بیا بانه کتا کاغذ کې ولی کله شو او ډېر غټ سحر یو کو ناشنا غونته کار یو کو سحر دی کوي ته بیا سحر ولو نزلنا عليك کتابا کرا لګل مون پتا باندې کتاب فی قرطاسن په کاغذ کې قرطاس صحیفه ته وی کاغذ ته وی ولمسوه نو دیبا لاس مسکړه وغیلره به ایدیم په خپل لاسونو لاسونو کې به اړول راړول نو لقال الذين كفروا ویلی بو کافر وین هاذا نه دا الا سحر مبین مگر جادو خکارا دا خې غټ جادو ک وقالو دی وی لولا انزل علی ملک ولنا نازلیږي په د باندې فرشتہ فرشتہ به ولنا راځي څه مطلب فرشتہ خوراتلا مراد د دین داوا قالو لولا نزل علی ملک فرشته ولې ناراضي چې هغه فرشته وسر به تورې باډي ګارد ګرځي لکه عیسی علی السلام سر چې ګرځي دا وقالو دی وی لولا انزل علیه ملک ولې نازلی کی بدبانې فرشته جواب ولو انزلنا ملکن که چرته لارې غلې و مونږه فرشته نو نو فکذبوه بیا به هم داغي تکذیب کړو دا سیرت ولو نزلناه ملکن نو فکذبو کرا لګل مو فرشته دی تکذیب کړو نو لقضی الامر فیصله شوی وو په دغه وخت کې کار د دوی سملا ينظرون بیا به دوی ته مهلت نه ورکې کېده الای فرشته به را لګل وا وی کو فرشته مې راولې غلاو دی تکذیب کړو نو بیا خو یکدم نیول دویم ولو جعلنا ملکا لجعلنا رجلا دویم دی داوی خا الله چې د پیغمبر بشر را لېګ نو چرتا فرشته به پیغمبر را لېګلې وک معصوم به را لېګلې فرشته به را لېګلې و د خو خوراک کوي سکاک کوي نو داسې زمون غونته ده فرشته راغلی وی نو مونږ به منلې وی یعنی فرشته پیغمبر وی امخ کې فرشته د د باډی ګارد او دا فرشته دا به تور نبی فرشته راغلی نه لوي داغه خو بیا دو صورتو یا خو بداوا چې دا فرشته با بیا مونږه د سړی په شکل او یا به د انس د فرشته په شکل که اصل شکل کې راغلی وا نو اصل شکل کې ستاسو د پاره پای کې بیا سه هدایت او نمونه نه وا ولیا بنه خړل نه بسکل نه بخزانه بچی نو خو ساز لپاره رهنما او نمونه نه جوړې دا اوسوه نه جوړې دا او کو تا وای چې را فرشته د انساني شکل کې راغلی وي بیا به هم دغه اعتراض دا خو انسان دی انساني شکل کې به وکړ نو تاسو دا سوال حل کېدو والا نه دی ولو جالناو که چرته ګرځولې موږ دا پیغمبر ملکن فرشتہ نو لجالناو خامخا ګرځولې و موږ دی رجلن په شکل د سړی نو ولر بسنا علیهم خامخا خلط کړی او ګډ کړی به مونږ، ګډوډ کړی به مونږ په دي باندې ماغه څه يلويسون چې اوس يې ګډوډوي، بيا خو پې دا کيفيت حالت ګډوډو چې دا خو هم سړی دی، ولقد استهزئ برسل من قبلک، تسلي پيغمبر، يقيناً دروغجن ګڼل شوي، خنداګانې شوې پيغمبرانو پورې ستانه مخکې، که تا پورې استهزاء کوي دا ددي زوړ عادت دی، فحاق نو بس راګير که نازل شو عذاب بالذين په هغه کسانو سخروا منهم چې خنده يې کړې وه انبياوو پورې ما هغه سکانو بیا استازیون چې دوی هغه پورې ټوکې او خندنې کولې نازل شو په ما هغه عذاب عذاب دا هغه سر ادا فهاق سر فهاق بالذین سخروا منهم نو حق سو حق نازل شو ما سزا عذاب دا غسکانو بیا سازیون چې دوی ور پورې ټوکې کولې قل سیرو فی الارض وایه ورته پیغمبره وګرځئ ځمکه کې ثم انظرو بیا وګورئ په نظر د عبرت کیف څرنګه کان شو عاقبت المکذبین انجام د تکذیب کوونکو چا چې د الله د توحید کتاب تکذیب کړي او څرنګه شو داسې انجام به د دوی می قل لمن ما فی السماوات والارض څلورم دلیل عقلی خو اعترافی په توحید قل ورته پیغمبر لمن غا چاته قل و پیغمبر لمن ما فی السماوات والارض د چا په اختیار کې دي هغه څه چې بر اسمانونو لاندې زمکو کې دي اختیارمن څوک دی قل نو ورته پیغمبر علی الله د الله دی کنه دوی منی نو كتب علی نفس الرحمه لیکل دی مقرر کړی دی الله په خپل ځان باندې الرحمتا مهرباني کول اول الله اول په بندگانو مهرباني کوي نو دا کتاب راولېګه دلایل بیان کړه دا داغه د رحمت سوې تقاضا وا ورنه پکار وا چې اول زل تاسو شرک او چینی ولې وې نو نینی ولې بلکې الله دا خپل سبقت رحمت د وجنا الله انبیا کتابونه را لېږي چې اول دا خلق متنبه کړي شي دیو جن حدیث کې مرادي چې سبقت رحمتي غضبي رحمت می په غضب مقدم ده یک دم ننیسم اول تنبیه رولیګم پیغمبر رولیګم نو كتب علی نفس رحمه مقرر کړی د الله په خپل ځان باندې رحمتا رحمت کول اول نو کده رحمت ځان مستحق نکنو بیا عذاب ورکي لا یجمعنکم مخامخه جمع وکي تاسو الله الامی یوم القیامت روز قیامت لاره وفي چې شک نشته داغه پرات لوکه او او به ویل شي الذين خسروا اي فيقالوا اعلان به شي قیامت کې چې الذين کسان خسروا چې تاوانيان کړي دان فزان خپل ځانونه په هم دي چې ولا يؤمنون ایمان نه راوړ دنیا کې وله ما سکن فی الليل والنهار دا پنځم عقلی دلیل وله په اختیار د الله کې یا وله الله ته تابعدار دی ما غس سکن فی الليل سکن د سکون نه ده چې اوسیږي پشپکه والنهار او پرواز کی سکنه سکون او آرام اختیاری په اختیار د الله کې دي هغه څه تابعدار دي الله له هغه څه سکنه فی الليل چې آرام کوي پشپه کې د شپې آرام شپه پیرا شي ټولو د شي نو دا پچا چې شپه راځي آرام راځي دا ټول د الله مملوک دي او نهار پروس کې آرام کوي نه دلته ده ونشرف النهار او خواري وي خواره واري وي پروس کې دروازه خواره واره د شپې آرام کوونکي ټول د الله مملوک او هو سميع العليم د الله وريدونکي او پوي دی قل غیر الله يتخذ وليا دا سچرم دی او سره طریقه د تعلیم په دریو طریقو د توحید دعوت په دې طریقه قل ورته پیغمبر غیر الله هه غیر د الله نه تخذونی سم ولیا ذمہ دار فاطر السماوات والارض چې پیدا کونکي د اسمانونو زمکه دی او یو تم ابل خوراک ورکی ولا یو تم دا خوراک ته ضرورت نشته قل ورته پیغمبر انی بشکازه چې ممرتو حکم راته شوی دانه کونه چې شم اول من اسلم اولنې دا غچانه چې غاړې خي الله تا په دې امت کې اول من اسلم زشم ولا تکونن نو حکم را تدار چې تمکه ګمېدل مشکین د مشکان نه حکم را دار چې زه مشکان نه نشم نو دا اول ګوره طریقه د دعوت او خورا غیر الله اتخذ فاترا وګوره دعوت په کومه طریقه سوالیه انداز کې استفهام انداز کې آیا زه د الله نه سیوا بل ولی او اختیار منو نیسم نه زنه نیسم ولی بل زکه نیسم نه نیسم چې هغه فاطر السماوات او الارض ده کنه هغه یتم ولا یطعم ده او ساسو هغه فاطر السماوات نه دی هغه یتم ولا یطعم نه دی بلکې طعام ته محتاجو د عیسی علی السلام بارکیو نه وی سورته مائده کې چې کانا یا کولان طعام نو یا کولان طعام چې هغه الہنی خوراک ته محتاج واړو لشي دا عذاب په دغه ورځ باندې د دنانو فقط رحمه یقینا الله پر رحم وکړو په دغه ورځ د عذاب نه بچ کېدل دا د الله د رحمت سبب وذالک الفوز العظیم دا د کوزو فوز المبین دا د کامیابی مخکارا چې عذاب نه بچ شپږم دلیل او دعوه د توحید ويمسسک الله بزرن کچرته ضرور سیدا تعالی بزرن سماملی غونتی تکلیفم نو فلا کاشف له نشته لری کون کې دلر الا هو سیوا د الله نه بل سوک معمولی تکلیف سر کې درد راغیس بعد سر خوباد راغې د دې لری کوونکی د الله نه سوا بل نشته نه پیر نه فقیر نه بولی نه بزرگ و یمسز کا بخیرن کو ضرور سید تس خیر او فائدہ فو علا کل شین قدیر الله پاره او شی باندې قدرت والا دی کولیش وم دلیل او هو القاهر د الله غالب دی فوق عبادی د پاسره خپل بندگانو و ولکیم الخبیر د الله با حکمت خبردار دی قل ایو شین اکبر شهاده دا تفریب دلایلو او یا دلیل وحی دلیل وحیم ده او تفریح په دلایلم ده دلایل بیان شو شپه او د الله په توحید بیم نه منی په دیم تسلی نه کیږي نو زه ته پوسټ وک کنه الکه تاسو ته په گواهی پیش کولو کې غټ شې کم ښکاری چې درته پیش کم کړ غټ سوک قل ورته پیغمبر ایو شین کم یو شی د اکبر شهاده چې هغه لوی وی په شهادت کې د پیش کولو کم شی د توخم چې تاسو بنیز هغه گواهی کې غټي دا هغه گواہی د ته پیش کم خو ځکه دوی جواب نه ورکي ورته زه دل درکم قل ورته الله الله الله په گواهی کې لوی دی د الله نه بغټ گواه بل سوکی چې شهیدم بیني و بینکم گواه دې زما او تاسو ترمنځ نو د الله نه غټ گواه شته نو زه د الله بدر ته په گواهی کې پیش کم پس په توحید کنه او په خپل رسالت نو کم دی وی و اوه الی هذا القران کنه دغه ویش الله غټ ته ابا ته گواہی کې پیش کمه به څنګه گواہی کوي وی هغه چې د وحی د دې قران کړه د کنه نو د قران کې دا خبره د الله گواہی ده اوس د الله د گواهی نه بلاغټه گواہی بل کمی چې صاحب تسلی وکم د قران خبره او د الله خبره غټه ده کنه هغه قران دا د توحید مسله کوي هغه قران د دې پیغمبر د رسالت خبره کوي وهی لیا وای شوی د ما ته هاذ القران د دې قران او دا دلیل وحی مش سره پاره وحیدا لئنذرکم به د دې لپاره چې تاسو موجودم په ويروم ومن غسو کم بلغه چاته چې د قران دا خبر ورسی د قران پیغام ورسی قیامت پورې د قران پیغام چې چاته مرسی نو نبی علی السلام دا غسه ده داغه منذر ده د قران आवाज ورسید د پیغمبر دعوت ورورسید ائنکم آیا تاسو لتشهدون تاسو دا بیان کوي چې انما الله الهه اخرى الله سره حاجت رواګان دي نور تاسو دغه گوي دا قل تو ورته پیغمبر الله شد خدا گوي نکوم زه څه کوم قل وایه د پیغمبر زه دا ګوی کوم چې انما هو اله واحد دا الله دی حاجت روا مشکل کشا لایق د عبادت او بندګۍ یک یو و اننی بشکه زه چې بریون بیزارم ام مما دا غسنه تشرکون چې تاسو الله سره شریک وای تاسو خدای نه زما بایکاټ او برات الذين اتنهم الكتاب دلیل نقلی صداقت رسولم دی آکسان اتیناهم وګوره دا الله غوي الله د غوي پیش کړ په توحید نوس د علماء حق غوي پیش کوي کنه راشه الله مم د تګواګ نو راشه زاړه حق پرس مولیانم د تګواکم الذين کسان اتینا مل کتابا چې ورکړې د ورته مون علم د کتاب یعرفون او دی پیجنی د الله د توحید یا د الله د پیغمبر کما یعرفون ابناهم لکه څنګه چې پیجنی خپل زامن چې دا زوی زمانه ده نو دقه سي دا پیغمبرم حق دی توحیدم فتل بیان کې وی اے یعرفون النبی والقران والتوحید دا مطلب دی پیغمبر قران او توحید دا سه پیجنی لکه څنګه چې زامن پیجه چې زمانہ پیدا ده الذين کسان خسرون فزوم چې تاوانیان کړي د خپل ځانونه په انکار د توحید او رسالت فهم لا یمنون دی ایمان هم نروړي توحید نه مني پیغمبر نه مني ومن ازلمو زجر مشرکین وتا ومن ازلم او سوګ د غټ ظالم مما دا چانه افترا الله کذبا چې تړي په الله باندې درو الله درو یعنی شرک کوي او کذب بیا آیات یا درو جن غړي د الله آیاتونه د توحید انه بشکا شان د لا یفلو ظالمون چې نه کامیابی کی به ظالمان مشرکان یوم نحشرهم جميعا تخویف اخروی اخرت کې به الله مشرک له سزا ور کوي و یوم با ورځ باندې نحشرهم چې جمع وکړو دی جميعا ټول ځان دا ثم نقول للذین اشرکو بیا به ویا کسانو تاشرکو چې شرک کړي دي ای ته بو وایو انا شرکاوکم سشو تاسو د برخه خاوندان الذین کسان کنتم تزمون چې تاسو به ګمان کاو چې دا له هدی اوس خپل روغواړی چې تاسو مونږ نه بچ کی کنه نو ثم لم تكن فتنتهم بیا بنی د دوی جواب فتنه معذرت ته وی حجت ته وی جواب ته وی ثم لم تكن فتنتهم بیا بنی د دوی معذرت بیا بنی د دوی ګنده جواب الا ان قالوا مگر وی با والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دې ربم ما كنا مشرکین مو خو شرک نو کړي قسم بالته خوري قسم خوري شرک کړي دی ونه دی یا خدا دا عام مفسرین وی دا به دروغ وی دروغ به وای خیال دی زکی دی شي په دروغ بچ شو خو زمو مشایخ معنا کوي ثم لم تكن فتنتهم الله ورته ویغه الها خدایان شرکام سشو چې تاسو په ګمان کو چې کولی شي نو سره مدد کوي کنه بچ دي کی تاسو کنه نو ثم لم تكن فتنتهم بیا بنی د دوی جواب الا ان قالو مگر وی والله ربنا قسم دې زمون ربا ما كنا مشرکین مون نو شرک کوونکی بلکې مون خو تعظیم کو تعظیم مون شرک نه کو دا خو مون د اولیو تعظیم کو سم وای کنه سګی الکه دا نه دا خو صاحب اولیاء دې مونږه احترام کو تعظیم کو هغه شرک لنوم د سور کوي د تعظیم نو الته بمبئی اون زګورو ګوره اون زګورو ګوره کیف کذبوا علی انفسهم څنګه پسان درو غوي شرک کړه وی کړم نه د تعظیم هم کړه ده وزلان هم او رک بشی د دین ما سکانو یفترون چې دی ځان نه جوړول ځان نه چې سه جوړ کړي دلایل وغیرہ غار سرکش د زد پردی دی او غوږ کې بوج سره بوجه اغا کیسې کهانیانی شیرکی آیا غوګونو کې دی پیرو مولا وتقولی دی ناغه د شرک کیسې کهانیانی غوږ کې دی ولی هغه د دولسو کالو بیړې نه ورسته او هغه مرید چې مرشه او لوی ځان پسې منډه کړه دغه پسې اسرائیل پسې او لوی ځان دی ولا غروح راغسته دا کیسې غوږ کې پرتی قران په اثر نه کوي وان يرو او کچری دی ګوري کل آیتن هر قسم دلیل د توحید نو لا یمنو بها دی یقین نه کوي پدې حتا تر دې پورې ځا جاو کچرا شتا تنو یجادلون کتا سرم باس کوي جګړه د سر کوي مشرک او یقول الذين ويا کسان کفرو چې کفر کړي ده سوي ان هاذا نه ده قران الا اساطير الاولين مگر کیسې د لومبنو دي عام مطلب دا ده کیسې د لومبنو مړه ده سې کیسې می سي شروع کړي دي لکه هغه حارث بن نظر چې وي څه وي هغه نظر ابن حارث هغه چې وی تاسو له چل نه درځي د دې د کتاب بیانې د مقابله کې زما شام نه د رستم او داغه داغه عجم او د باچیانو کیسې راوړې وی راځه مړه د محمد بس کیسې زه ته کیسې بیانې نه ساتیرو لولي یا او یا زموږ د شیوخ مانو کا ډیره خوان نه کړه دا دا حتی تر دې پورې ته ورته دلایل د توحید وې منی نه تر دې چې تا سرباسونه شروع کی او یقول الذین کفروا وای منکر د توحید ان هاذا نه دا قران او دا دلایل الا اساطیر الاولین کس کیسې دړم بنو دی خو پمږه چسپان کوي دا غزړی کیسې دی پمږه چسپان کوي پنه شوه په کیسې د لومبنو دي خو په مونږه چس دا خو مړه ابو جهل یادای دا خو عتبه شیبه یادای او دا خو کعب بن اشرف مولا یادای او دوی په مونږ چا اسمان کوي په مونږ باندې اما مخکې ویل کیسه کنه دا دی دا سی وای وی دا پنځ پیریان چې دی کنه دا د يهودو آياتونه په مونږ موليانو چسپان کوي او د شرک د ابو جهل آیاتونه په دې عوامو چسپان کوي نو دا وای اساطیر الاولی کې سیدړم بنو دې دوی په مونږ چسپان کوي نو قران خو دې دا سه خو خاص نه دی اخو نوم نه په دې ټول قران کې چرته د ابو جهل او دبن مشتا نشتا ولی دا که د عتبه او ابو جهل خبره وي صرف کنه نو بیا به دا غي نوم غشت نوم نه دی غشت عامه پرېخه دی که دغه مشرک دا پیغمبر په زمانہ کې د ابو جهل په شکلی او که سور له سوکاله بعد د بل مشرک په شکل کې دا په چسپان کی قران عام دی ولی العبرتو للموم اللفظ لا للخصوص السبب وهم ينهون عنه دوی ينهون عنه منی کیږي منی کوي خلق عنه د قران نه وينهون عنه په خپل منی کیږي د قران نه خپل منی نور خلق منی کوي وهم ينهون دوی خلق منی کوي انه د قران نه وينعون عنه او پخپلم لري کیږي د دې قران نه نو ينهون متعدی مانو کا او ينعون لازمی وکا خلقم متن را پریدي او پخپلم ولا ناراضي چې دا کله توحید او قران سره ولګي دا د مشرک کار قران تخپلم ناراضي مشرک بدعتي مولا او پیر او نور ته مې غوړ پام کوي لاړ نش او رسالت سره ملګي رسالت نو بیا سمانا وهم دوی ینهونا عنه منی کوي خلق د پیغمبر د ایزانا خوین او عنه په خپلم لری دي د پیغمبر نه ایمانم په نروړي ویلک ابو طالب ابو طالب د پیغمبر د زره نه خلق منی کاو خو خپل په ایمان نروړ او اشعار ویلیو نبی علی السلام د کنه وګدا قصیده ویلې وا نبی علیہ السلام ته وی چې والله لن یسلو الیک بجمعهم دی خو لګیا دی تا پسې منسوبې جوړی خو قسم بالا چې زه جمع دیم سو پورې خورو کې دفن کړي نم تا تیس نشي ویل د فیکو لکنم او اشاری ویلیو وته ویلیو فسدا به امریکا ما علیک عزازتن خو زه ایمان ځکه نه شم راوړی لولا الملامت او هزار مثبت لوجدتنی سمحا بذاک یقینا وجه دا ده که د خلکو ملامتیا او بد اراده نه وینم ما به ایمان راوړی خو بیا به خلک وای کاکا د اور نه ویارید نو نبی علیہ السلام وی ها س اختار النار علی العار په غیرت اور غورک بس کله چې مړ کېده نبی علی السلام ته دعوت ورکړ ما ته وایا دا ابو جهل او دبا صاحبان وته خوا کې ناز نو چې نبی علی السلام لا اله الا وایا نو ابو جهل دی ورته وی ولی پلار دې دین نه وړي نو ځان کدن حالت کې وینا علا دین ابای او بس شاته پریوت الذين ابای نو داوا چې وین هاون عن خلق من کوي د پیغمبر د ایزانا خو لیکن وین اونان په خپلم د ایمان نه منې شوی دی ایمان به نه وروړي وای یهلکون دینه هلاک اعلان په سمور خپل ځانونه ما شرون دی پویګی نه چې دا توحید نه مني د ځان له نقصان دی ولو ترایز وقفونا وقفوا علی النار تخویف اخروی د آخرت د عذاب ير ور کوي ولو ترى کاش چې تو وینې اذ وقفو کله چې دوی ودرولی شي له نار په اور فقالو دی وی لا یا لیتنا جهنم ته په غاړه ودرې دی وی هاي ارمان دې موږ له نور ردو چې واپس شوي دنیا ته ولانو کذب او دروغ جنم نکړې به آیات ربنا آیاتونه در رب الله هم لګي ونکون من المؤمنین او شوي د مؤمنانو نه بل بدالهم بل نه واپسی نشتا بدال هم ظاهر بشی دوی تماغه سکانو یخفونا چې دیو پټاو من قبل پخوا شرک کو او وی ما کننا مشرکین دا مونږ تعظیم کو اوس به حقیقت ښکار شي چې دا تعظیم نو سو دا شرکو ولو ردو کو چې دوی واپس کړي شي بل فرض نو دا داسې بدبخت دي لعادو بیا برو ګرځي لما کولو داغه شرک تنوهانو چې دوی ته منی شوی دي وینم بشک دی لکاذبون خامخه دروغ جن دي پر خپل خبره کې پر تمنا کې چې واپس مولګي بیا به شرک نه کو الله وی کرو ملګل بیا هم شرک کوي بس مانځنه بعد وایي